باب الترجل دا باب دا په بیان دی جمنزل دی وشتونه شه و چې سرای جمنزل کو کنه شی طرف نه د جمنزل شریک وی دا شی طرف نه شریک اول کا په جمنزل شری کا کپڑے په غسل شری کا سپلای په پړې په شه کول شری دا مستحبه طریقه ده کنه شی طرف نه شروع کول وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن اشعث بن سليم عن ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم رسول برکو چې خوان وی ورکولو دته شي طرف نه شریکوله مستطاع سمره وی چې دواسو فی ترجله پر منځوله دی وشتونه شی او وضوئی په د سکړل شي کنه باو ما یذکر فی المسک دا مشتری کنه دې ذکر یارو غلا دا کنه قیمتی خوشبیه دو چه کیم ده کنه دیر شای کلا کلا دی سره تشبیه ور کولا شی کنه ده مشک سره وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له هر عمل له ابن ادم چې دا دایته ده پر دا دا ابن ادم ده پر دا خو الا الصوم سوا ده رجنا دا رضا چه دو دا خلصه ده خدای ده پر دو کنا بیا وانا اجزی بهی و زجزا ورکاو پا ده غیر رضا سر ده که خلصه ده مو ده پر آینسی بیا زب ده سر اخپل جزا ورکاو پا ملائکه نو ورکاو وخلوف فم صائم ایوانو صدا رو غلید ایوانو صدا پلام سر رو غلید ولا خلوف فم صائم او خامقا غبوی ده خلید رضا دور اتیبو عند الله از یوب خیر دا برنزی که ده خدای بک من ریح المسک ده غبی ده مشک نه ده ده مسک تکرولو پا ده پر ده حدیث رو باو ما یستحب من الطیب آغا چه مستحبی ده غفضوینا وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشه وی چې كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم وذ چې فربي لګول مو پر رسولم برګ منده عند احرامه په نزدیکی د هغه احرام دی دا په نزدیکی د احرام دی دا یدا من او چې د احرام وې چې تړو د احرام نه مخته مخته مو په د باندې خوشبي لګولا یا په نزدیکی د احرام دی دا من چې کله وې شیطان وېستو سار وې کال کو طواف فضا وې یا نو کړی تیرا شده وې نه وې ته حلو له خو خوشبي لګولې وې تر وې دا اند احرامي نه دا حالت مراد دی په دې واسه مو خوشبي په د باندې لګولې لو کنه او عند احرامی بی اطیب بی اطیب ما اجدو پس یو تا خوژا اغه سر اجدو چه زیمی مکنه مطلب دا چه سمر عمده خوش بی میوی چه مینزلا موی پا دبند لگا ولا سمر عمده خوش بی چه لگوائی چه دمرا شادو باب من لم يرد الطيب هغه څوک چې نه واپس کوي خوشبويي کنه خوشبويي د سړی نه واپس کوي ځکه چې دغه بیا خېش کو او ګرځول یا لکتی کنه شاتو خپادو کنه وبي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اغا ده حق پا مندین را ختم سی خلی و صدا نوی ترو کنا پا ده وقت ما پلا گولی دو کنا باب المتفلجات للحسن متفلجات ناریوین که ده اغا غشه اغا سزونه چه اغا ناریوین که ویه ده غشه چه ده غشینا ناری کوی دا جوڑوی کنا او ده حسن ده پورا کنا دا تغییر ده خلق الله ده کنا دا ندی رو گناه ده خو یو چې کیم ده کنه چې زیره نه وي په دې وطن باندې څه وي الک الک چې کیم ده کنه هغه وکوږي کنه دا باندې خدای پاک لعنت کړه ده کنه والمتفلجات للحسن وانا ریوین کې د غشه د حسن د پر المغیرات خلق الله تغیر او سین کې پیغه پیډیر ته خدای پاک ما لا العنو عبد الله بن مسعود سے بھی کہ سوجد ملر چ زلانات نو یا من پیغه چا باندې لعن النبي صلی الله علیه وسلم چې لعنت ولا د پیغمبر رسول مبارک او هو او د لعنت رسول مبارک په کتاب الله پیغه کتاب د خدای پاک صدا کنه شا یعنی الله پاک فرمایي چې ما آتاکم الرسول فخذوه هغه چې در کوي تو ستر رسول اټینګ نه سي وما نهاکم انو فته هغه چې باندې کوي مې رسول لګنه نه باندې کېږي یا رسول مبارک لعنت په دې خلک ویلا ده کنه نه ویلا دا نشتر وکړه ځکه چې ما تا کوم رسول په خذوه کنه دې دې پر هغه حکم نه میر ولا لعنت په دې باندې ویای سوجه د مولا را چې ویلا لعنت په باندې ویای کنه باب الوصل فی الشعر ملاول په وشتونه شګنا چې وشتون څه دي کنه اې دې مثلا وشتونه پر نه را وشتون تړي کنه هر دا نه راويشتونه پر تړل دی بین دا مشتون چې کیم دا کنه پر تړی دا نه دی راو کنه او چې کیم صدا پر لکوي اته وسلا ولا او چې په چا پر لکوي اته مستوسلا ولا چې بده مونږه د خدای په کرانات ته بده دوی سره بوند البته چې وشتون دی بین دا نه وی دنه مسوا نه را مزيدي تسایدي سیړه کړي کنه ا پر لکوي په باندې وشتون ورځوي کنه ا راو دي کنه شا ولې بین دا مشتون سری کنه دې پر لګول چې دې دانه دی راو کنه وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاويه بن ابي سفيان عام حج پیغه کول باندې چې وکیم کول باندې معاویه صاحب حج کولو پیغه کول باندې د معاویه صاحب نه ورېدلې دي ددا کیسه کا وا هو علی المنبر او حل چې دای منبر باندې نوستو یقول وی وتناول قصه من شعرن بیا په منبر باندې نوسته او دا خبره کوی لګه خلک ته اين علماءکم څه شو هغه کوئی خلک دې تو سه کنا تو سه کوئی خلک ته شو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهى عن مثل هذه مر دلیل رسول برک نه چې دن نه یک الله د مثل د دغه سپکینا چې دا سپکای سزا وزون پر تړي دې وشتونه کرای دې رسول برک نه یک الله ويقول ويلوه انما حلقت بنو اسرائيل حلوق سل بني اسرائيل هنا اتخذ هذه نساؤهم سواه ده چه ولی والله نه دا چه پکی ده وشتونه پا زنه پر شزونه ده ده کنا چه پا شزونه پا زنه پر لکول پا ده وقت ده حلوق وقال ابن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه فارادو بیا رضا وکړه اهل دې دغه جلکې یا اهل دې دغه جلکې دې رضا وکړه ان یصلوها چې دې ولګوي چې کیم نه کنه وشتون په دې پرې کنه نه را وشتون چې پرې ولګوي فاسالو نبی صلی الله علیه وسلم خدای په بل یار خبره دې رسول برک نه پښتنه خو کاوه تا کنه پښتنه وکړه دې رسول برک نه فقال رسول برک فرمیل لعن الله الواصله والمستوصله تابعه تابع دوری کړی دی چې کیم دا کنه اې دغه شعبہ صاحب کنه چا ابن اسحاق یا اغار نقل کوي چې کیم دا کنه د ابان ابن صالح نا کنه ار نقل کوي د حسن ابن مسلم نا ار نقل کوي د صفیه بنت شیبان د عائشه نا نقل کوي کنه دا دغه غوند نقل کړه وابي قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني امي منصور سے ویلی چې مت دا حدیث بیان کړه میر دې مو میر یې سکتو صفیہ بنت شیبہ انا کل کوي د اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها نا چان امرات جاءت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وشذر ولا رسول الله ته فقال دار دې وګړي چې اني ان کحر ابنتي مغبر پنه کح کړی دو لیرا خپل لیرا خپل چاته مې ور پنه کخ کړی دو ثم اصابها شک وای دنا ورسه ورسه دلای دلیر د مت بیموری فتمرق راسها بیا وخت سار دې دې کنه سار یې وخت کنه وزوجها یستحسنی بها او حال دا چې مړ دې چې دا یستحسنی ورته زوی مولا را بها په ور لګول نه وشتوره باندې دغه بچی تا کنه په دې ورته زوی دې ترغیب ورو کوي کنه چې وشتونه ور ولګاو سره او اصل راسها ایا ور ولګاو وی ټول سر دې دې تا کنه ور ولګاو فصب رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت اول رسول مبارک الواصله والمستوصله دا جنان ور لګا وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امراته عن امراته هشام بن نقل کوي د شذا خپل نه چې شذا څخه د فاطمه دو عن اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه قال نافع الوشم في اللسه دا وشم سره دا په یورې شر دی نو د یورې شر کله کله خولی نه لګوي کنه سا دا شین داغ سوي کنه سا دا کله کله په یورې شر کا توس د دې ځنه سره لګولې وی کنه یورې په دې شر دی او په دې وطن بندار دی په دې وطن باندې کنه او په یو ری شهر دی دا یو ری پر تخصیص نشته خدا مله چې په یو ری شهر دی می وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرا قال سمعت سعيد بن مسيب قال قلب معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة رول معاوية صاحب مدينة من أولتا آخر قدمة قدمها تيغي آخري أرسل لسي چه دائي رغلا دائي دي مدينة من أولتا سو جنو مولا دا چه زلانات نو یا پیغه چا بنده چه لانات ولا دا پیبن رسول مبارک وفی کتاب اللہ و دا خدای پا کتاب چه دارو غلی دی کنا قالت دیوی تولی چه والله پا خدای میں دلی وڑی وی لقد قرآت و بین اللوحین مخو تیر کرو آغا چه بلمان دی دوی وزر شده تور قرآن شریف میں تیر کرو فما وجدتو مخو نمین دلو دا لحن کنا پا قرآن شریف سے کنا صدا میں چیر من دلالا کنا وابي قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواسرة والمستوسرة والواشمة والمستوشمة وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اشعب انه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت اسماء رضي الله تعالى عنها اسماء بی بی نمار ویدلی دی سألت امراتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشد پشتناو کرد رسول مبارکنا فقالت دی شعر عرض اکرچی یا رسول اللہ ان ابنتی دا جه کیم نه کنه سا التفات مره کا واصل شو خاطی ور مدغم شویه دو کنه بده میم شه کنه توج می نه کنه یا حمزه له وصلیه و تر وریه دو کنه شام بیا جه کیم نه کنه تل شوی دی وشتون دی روایت نه زوی که مور پنه کا کړیا دو دلاره یو مړه دا فاصلو پیه ز سرنګ وصل کای ته بسار دی دی فقال لعن الله الواصله والمستوسمه وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا و د رسول مبارک په ژبه باندې خدای نه حالات په باندې ویل چې رسول مبارک په بیاي خاصه باندې نه پوي خو خدای دې ذات ور کړل کنه وابي قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان المسؤول عن ابراهيم عن كما على انا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمه والمستوشمه والمترمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لا على من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل باب الواشمه على قليل غوين كشدا ذکرته ذکر کړو مو دا غشای عبدالرحمن ابن عبیس تا دا شای تشای دا چه حدیث ده منصور ده یوان خدا سوی چه ذکرتو لی عبدالرحمن ابن عبیس حدیث منصور کانا زمیر بیا نوی ورسر کرا عن ابراهیم عن الکمان عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ قال عبدالله ابن مسعود ویلی دی چه سمعته من ام یعقوب نا قال ایده الکما ویلی دی فقال ایده عبدالرحمن ویلی دی عبدالرحمن ابن عبیس ٹھیک شو عبد الرحمن بن عابس چې سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور لکه دا منصور چې څنګه حدیث نه کل کړل دا حدیث ام يعقوب نه مو چې کیم نه کنار ویل دا وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ابي جحيفه قال رايت ابي فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم دې پیسې دې وینې نه چې وینې خرڅ او دې پیسې دې سپینه چې سپای خرڅ ولا انا اكل الربا قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الكمان عبد الله قال لعن الله والواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لا انا لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله باب التصوير دا باب دا په بیان دی غي تصویره شي کنه تصویره چې کیم دا کنه اې دغه وعید ته ذکر کوي و دغه تصویرې جوړوین کې عذاب دې ذکر کوي تصویرې متول رنگول دا دې ذکر کوي کنه او دا رنګ په تصویرې باندې نوستای په یری کنه او دا پردې لګولې چې کیم نه کنه دغه بیان کو وابي قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ابي طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب نو وردا خلری ملائکه هغه کرته چې بش سپای وی چې سره مر سپای وی بش کا سوتل یې راوي کنه وی راو ا دې لکه زده چې په سوتل له ګنا نه شي خو ملائکه نه ورنه وسی چې څنګه سم سپای وی ملائکه نه ورنه وسی ولا ملائکه نه عام ملائکه مراد دي دا کرام الکاتبین مراد دي دا نه ورنه وسی یا رحمت ولا ملائکه نه ورنه وسی کرام الکاتبین دا نه ورنه وسی دې کرته او بده کیر شه نه چې دای سا عمل کو کنه کرام الکاتبین دای چې کله روز یا خپل پاته وته لګی هغه ته خدای دا علم ورکړه دا هغه ته چې دا عمل کړه دا بیا وته لیکي کنه شک نه وی ور سره اچھا جی لا تدخل الملائکه بیتن فی قلب ولا تصویر وقال الليث حدثني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله قال سمع ابن عباس قال سمعت ابو طلحه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات سمار وغلا عن فزيمن باب عذاب المصورین یوم القیامت عذاب دے اگر تصویر جوڑوین کے دے قیامت پر ریز بندے وابی قال حدثنا الحمید قال حدثنا سفیان قال حدثنا علامت عن مسلم قال کننا ما مسروق فی دار یسار ابن نمیر مسلم ملی دی کہ ابن سرال مسروق پکر دے یسار ابن نمیر سے فرعا فی صفته آتا مسیلا بیا ولی دل چکیم دا کنا ایدی غیر مسروق صحبا ان اشد الناس عذابا عند الله المصورون کنا سخت په ټول خلق کې شی به اعتبار د عذاب سره د خدای پاک څنګه هغه خلق ته چا دی چې کیندا کنه تصویرې جوړوین کی وابي قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم بلوش ديتا چه احيو ما خلقتم روح ور وچوي اغه سیدا چې څه شي توس جوړ کړی دی پیدا کړی مې دی اته روح ور چوي شاباس او روح ور نشي ور چوي دی باب نقد الصور متولد تصویره وابي قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن عمران بن حتان ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب رسول مبارک نو چې بری شي په کېرا خپل څه شای بیا تصلیب چې پیسې تصویری نه وي اس صلیب په شکل باندې تصویری نه تصلیب هغه ته ویل شي الا نقضه من رسول مبارک متولو هغه لاره کنه چې تصویری نه وي په چې تصویری رسول مبارک متولو وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرع قال دخلت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه دارا بالمدينه دویلی چې داخل شو زرا ده بارا سویو کیر تف مدینه منوره شه فرآها اعلاها مصورا فرآ اعلاها بیا ولی دلو ابارا صاحب پوسه په دې کیر باندې یو تصویر جوړوین کا یو تصویر چې تصویرینه جوړوله قال ابارا صاحب سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو مور ویلی دی رسول مبارک نه چه ویلی اداس چه خدای پاک ویلی دی حدیث قدسی دا او آیت کا پریشا دا بشه مار دلی دی رسول مبارک نے چویلی ادا کہ خدای پاک دا فی کہ ومن ازلم ممن ذهب يخلق كخلقي سیک تو یوز ظلم دے دے چانا چدائی کس تو کو پیدو کولے تا پسان دے پیدو کولے دے مکرا نبیر امو نه پیدو کوله کو نه پیدو کوله تا کاس کو کنه شا په دې را بل ظالم شتا بیا خدای په کوي فلیخلق حبتا پیدو نه کو کنه یو دنا کا پیدو کوي شي ولیخلق ذره پیدو نه کو یو ذرا کو لا چیرې پیدو کو کنه شا یو مزایل چیرې جوړ کو کنه کا جوړوي شي نو بیر ثم دعا به طور من ما اندنا ورس کرو وشته حضرت ابارا صاحب یونه شده به فغسلا یده هوی ویندلو پیسر آلو سینا من اوداسی وکو د کیس د غړولې په پښه په وخیږي کنه شا دا خیر دی د اجازه شته کنه دا تصویر وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينه يوم اذن افضل منه وی چې نو په مدینه منوره کې په دې ورځ شي افضل منه اېدغه عبد الرحمن بن القاسم نه کنه شا دا توثیق وکړو په مانځ قال اذا عبد الرحمن ویلی سمعت ابي مار ودري د پلور خپل نه قسم ده قال اے قسم ویلی چې سمعت عائشہ رضی الله تعالی عنها مارو دې هر دای سینا قال هر دای شی ویلی چې قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم من سفرین رسول الله رنګ یو سفر نه راغلو غزوه تبوک وقد سترت بقرام لی او په تحقیق سره لا ککړی او مو یو پرده خپل نو بیا قرام نری منقشه پرده ته ویل شي کنه صاحب مولا ککړی او یو پرده خپل علا سهوتن لی بیغه سر سیاح خلا بنده سری تو کایی گره پا دی ورشه دی ولسه تو کای وی سور سی وی کنه په دې باندې مې یو پرده لکه کړی و کنه منقصه پرده و او فيه تماثيل چې پیغه چې کیم نه کنه سه تصویری نه وی کنه پیغه پرده سه فلما رآه رسول الله صلی الله علیه وسلم سواد جوړی دای پرده لره رسول برک احتکه سیره کړه پرده لره کنه فقال رسول الله برکو فرمی چه اشد ناس عذابا یوم القیامت الذین یضاهون بخلق الله چه دی مشابهت کو زنی مشابه کوي د پیډیو د خدای پاک سره د خدای پاک سره کوي دوش کړه د زیات دی غنا په خدای سره زنی مشابه کوي قال هر د شویلی چې فجعلناه وسادتن او وسادتین ایوایا د تکیه مې نه جوړ کړو یا به تکیه باندې خلک ټیک ور لګوي په خیری کنه په خیری په دې څه تصویری راځي دا معنی چې تصویره باندې چې وقیه به بیا راوړي کنه شه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الله بن داود عن شام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم سفر وعلقت درنو كان درنو کیا پر دیتا ویل کی فيه تماثيل یہ پیش تصویری نہیں فامرنی ان انزعه یا امر یو کو مطلب وکړل دی هغه باندې فنزعت هو كنت اقتص لنا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد انداز یو تای تک بده حدیث نور باب من کر حل قود علی الصور هغه څوک چې باد غنی کنه نو سای په دغه تصویره باندې کنه وابي قال حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا جويريا عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اشترت نمرقه نمرقه هر دایته وخت لا یو تکیا دیا تصویر چې پیسې تصویری نه وي فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب رسول الله مرکه کله ورو ورو درو په دروازه باندې فلم يدخل نن نوت هر دا اشاره چې فقلت مو چې اتوب الى الله مما اذنبت توبه بس خدای ته دې غره چې څه ګناه مې کړې یاره دوست دې خدای دې باندې دې نه وځه کنه قال رسول مرکوه چې ما هذه النمر قد دا تکیات سي دو کول ته مو چې کمنه خدا مې دې پر جوړ کړی دو لتجلس علیه چې تک شهره په دې باندې وتوسدها او تکیار ور لګوي دې ها اس دارا ودی کدان دی راو مطلب دا چې رسول مرکوه دیگه غانوه تا کو وعید نوه تا بیانوی چه شاده خود داسه ندی کری ایس مطلب داره چه دیگ تا کیره جوڑا ولی اپا و خطلی اپا نستای دا مورا ولا خو که داره و بیان دی جوڑا وین که تا ای جوڑا ول ندی رو و بیره کنا که دی استعمال وین که تا استعمال رو ولا یا خو بیا دی جوڑا وین که تا دی تصویر جوڑا ولی یا ندی رو وزکا جوڑا وین که وعید تا بیانوی کنا قال بسرنا بسر سے ویلی چه سم مشتک زیدونا دینا ورس چه مریض دا حدیث قصر تو وقت سچاوه تا بیان کرده ایلی بسر تا زید تا بیان کرده عن بسر ابن سعید عن زید ابن خالد ایلی غیر زید تا بیان کرده دا حدیث کنا چه ان الملائکة لا تدخل بیتن فیه سورتونا قال بسرن اذ بسر ویلی دی چې سمشتک زیدون دینا ورسته مریض شو چالم یخبرنا سیدون عن الصور یوم الاول آیا خبر نور اکرم استس ده ده غیر سید ده تصویرنا پا والا ورز بنده پا والا ورز بنده ده غیر تصویرنا ده خبر اکرم چه ان الملائکه لا تدخل بیتن فیه صورتنا او بیا نن خو دا خپل تا انده تصویرنا لکڑی دی کنا فقال عبید الله بیا عبید الله تا ہوئے نا ایده ربیبه ده میمونه ربیب ده میمون دا تصویری نه کوي یا د ونه یا د غره یا د تسی دا د وی په خیر ده دا راو دي وقال ابن وهب اخبرنا عمرو اخبرنا عمرو حدثه بكير حدثه بصر حدثه ابو طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم دا تحديث شو کنه به غام په دیمن باب کراهیت صلاه فی التصویر کراهیت المنزه پیغه جمعه سے جی پیغه جمعه سے تصویری نبی باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة وبي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وعدا وکړه د رسول مبارک سره جبرائیل علیہ السلام چې زه د دریم ته تا کنه جبرائیل سره وعدا ور سره کړی و چې زه د دریم رسول مبارک ته په انتظار ده فراغ علیه بیا متلی وکړه په دبن دې ډیر امین دا نو ته وروغلو کنه متلی وکړه نو بیره سستی او کړه بده باندې حتی اشتد علی النبی صلی الله علیه وسلم حتی کې چې سخته ولګي د پر رسول مبارک باندې چې دا څه چل جوړ شو جبرائیل سره مو سره وعده کړی و چې د سو خدا خو نه وروغلو خپا سره رسول مبارک ډیر وخرج النبی صلی الله علیه وسلم بیا وته د کرنا رسول مبارک فلق یهو بیا ملاو شو د جبرائیل علیه السلام سره فشکا الیه ما وجدا یا شکوا وکړه رسول مبارک الیه جبرائیل علیه السلام ته ما ده اغه تکلیف نه وجه دا چې د کیم تکلیف میندل او اده د متلې له وجه نه کنه اغه شکوا وته وکړه چې موته دې ډېر تکلیف پر سوالو وعده دې سره کړی و چې د دې مخ نه رولې زغه دې په انتظار و فقال له بي جبرائيل سلام ويل رسولم برك سچيده تي دينا نيسي ان لا ندخل بيتا فيه سورة مش خو نور نو دي اغه کټه ته چې بشه تصویر وی اسپایو بشه کنه او دا پدغه دې سره رسولم برک چیره ده کاش لونده کتری کایر ناوتا و کانشا کتری کایر ناوتا و کانشا اچھا جی قال ابو عبداللہ هو عمر ابن محمد ابن سید ابن عبداللہ ابن عمر اچھا جی دا دا پوس عمر ابن محمد صدا کانا ہے دیگه نصب یہ بیان باب من لم يدخل بيتا فيه سورة هغه څوک چې نه ور داخلي دی هغه کټه ته چې په تصویر وی سړی د پر ور داخله ول چې کیمنی کنه دان دی جهیز کنه چې داس کې غته ور نه وځي چې په تصویری نه لګ وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اشترت نمرقة دې کړي وای وته کیا بیا تصویرو فلما رآها رسول الله صلی الله علیه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهيه حضرت عائشہ او بیان دل په مخ رسول مبارک سے کراهیت وقالت يا رسول الله توب الى الله وعلى رسوله ما اذنبت سغنا مکړه قال رسول مبارک دا وفر چې ما بال هذه النمر قد صدا ول دغه تکیه چې دا تو یې شی دا غلي چې تصویرینه دې خدا نظر نه وځه کنه باو من لعن المصوره وابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد قال سمعت النظر بن نظر بن انس بن مالك يحدث قتاده دا نظر صاحب چې دا حدیث بیان اولو قتاده دا قال اذ نظر صاحب دې چې كنت عند ابن عباس وذ حاضر پر ذکر عبد الله ابن عباس صاحب وهم يسالون يسالونه حال کې بشتنه کله دنا د مسلې متعلق د عبد الله ابن عباس صاحب نه بیا دې جواب ورکوه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله برکوه نه ذکر کاوه چې مو رسول مبارک نه ورېدلې دي مو رسول مبارک نه دا سره ورېدلې دا نه ته ذکر کولې زونه نه جواب ورکولو له بسره حتی سوئلا حتی که جه پشتنا وکلا شوا ایدیغه جه کمنا عبدالله ابن عباس صاحبنا کنا چا پشتنا زنه وکلا بیا پا دیغه ریشه ویتا اوویل چه رسول مبارکی ویتا ذکر کرو کنا فقال بدوه ته چې سمعت محمد صلی الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل في يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح کنه ورسې ورسې راغې په سکشن وای شي دا څه ګنا نه ده دا دې د به سره ظلم نه ده چې مخاویني وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار رسول برك سورو پو غابون دے بخربون دے خلا غر خرو کا کا توافو بون دے على اکافن على اکافن پیغه کاتا بون دے باب الثلاثه ده على الدابه ده درې کسونه کښنه ولا په دابه باندې دار و دي کنه چې بخاوي دي وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا عزيز بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس سيوري چې لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مکه ته د وخت جروغلو رسول مبارک مکه مکرمه ته په ورځ د فتح د مکه کنه مکه مکرمه ته رول استقبلته او غیلمت بني عبد المطلب ورمخته شول دتا هغه بچی کی د بنی عبد المطلب د بنی عبد المطلب ویړ کی وی هغه مخته شول رسول مبارک ته استقبال باندې فحمل واحدا بین یدیه بیا سر کا رسول مبارک یو کس مخشد زون و آخر خلفه و بل کس ورت کې زون چې کیم دا کرا شنه ولاو یو قسم و بل فضل و کرا دا دوا سره چې کیم دا زون سره شنه درې کسان نه په دباب باندې نوسوي باب حمل صاحب دعوت غیره بین یدیه سوراول دی چشتن دی دبی بل چلارا مخش زونتا ہو اصلی دی دبی دا مخش حساب دی چشتن دو خو کچر دی جزا پی کنا یا بده مخش حساب دی بل سکس نوائی شی جی بل سک مخش نوی دی ولد چک سینی کنا شا نوی دی حمل صاحب دعوت غیره بین یدیه وقال بعضهم صاحب دعوت احق بصدر دعوت الا ان یأذن له البته که غیر ته اجازه تو کو بل څه کا مخ تک شنستای شي کنه کنه په مخ څه سیټ شوی نه څه نه چې اجازه کې نه وی کنه وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب ذكر الاشر الثلاثه عند عكرمه ذکر کل شول آغا اشر دیگه دره کسونه چه دا دره کسون چه دی پا دی دره سی آغا زیود بد کیمیو دا کنا باب بلا ترجمه تنو ابي قال حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بين انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل سويري جبل المان سيو اورز دورز نظر رديف در رسول مبارك ورس کے رسول مبارك پسن وسوا ليس بيني وبينه نو پل مان دے مو پل مان دے رسول مبارك سے الا اخرت الرحل منگر غلر گئی دے کاتے بیا غلط ثم سار ساعتن بیا مزالو کرسا ساعت ثم قال بیا وکی یا معاذ یا معاذ بن جبل قلن لبیک یا رسول اللہ و سعدائک قال رسول برا کرتا و فرمی علا هل تدری تو تا دا پاتشتا ما حق اللہ علی عبادی چه صدا حق دا خدای پکو بنگونے اخبر بنده قلت مویتو چه اللہ و رسوله عالم خدای و دا خدای رسول شویر خبر دی زخنای ورسی قال رسول مرا کو فرمیل حق الله علی عباده حق دی الله پاکو من گورا خپل بنده دادا ان یعبدوه ولا یشرک به شیئا چې دی عبادت کو دی الله پاکو شریک رګر دی خدای پاک سره هیڅ شیا دا دی خدای پاک حق نه پمنه کنه ثم سارسات ان راول شلول سات بیا ثم قال بیا رسول الله کرتا و فرمیل یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول الله وصحابی قال رسول الله کرتا و فرمیل هل تدری تو تا پاتا سما حق العباد علی الله اذا فعلوه صدا حق دے بنگون کو خدای پاک بنے اذا فعلوه سوا دے جدا بنگون کو عبادت تے خدای پاکا جدا بنگون دے خدای عبادت کو بیا دے بنگون سا حق پا خدای بنے اوڑی کنا قلت الله ورسوله اعلم قال رسول برکت او فرمیل حق العباد علی الله حق دی بندگو نه په خدای باندې دا الله يعذبهما چې خدای عذاب نه ورکوي دی ته چې دی عبادت کو دی خدای کنه باب ارداد المرأت خلف الرجل سوراول ده سوزه ورس جا پا خوان پس کانا پا سری پس ورس جا ده سوزه سوراول دار بود وابي قال حدثني على حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس سيبلي چه اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر رغل مش سرا دي رسول الله مرق دي خيبر نا پوا بسي بنده کنا و اني لرديف ابي طلحا و زورس ينوس پا ابو طلحا سيب پسون کنا پي پسي ورس ينوس وهو يسير وهو يسير و رسول مرق مزال کلو کنا وهو يسير حال جه رسول مرق تللو کنا امیدان اوس کی دعا سره کنا په سوالې باندې وبعض نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم زنا بیبیونه د رسول مبارک اورس کې نوسته پر رسول مبارک پسې وکنا په دې کې رسول مبارک دا اورس کې بیبیونه ور سره نوسته دی وایا دی کنا او زاد ابو طلحه صاحب سره نوسته الا فرتنا کته چې اچانک پښوې دلایشه د رسول مبارک کنا او را آ اراوی سکتا چه دنا ویلی دی کرا آیا ویلی دی سواتی چه نزدش رسول مبرک مدینه منوره تا او یاداس ویلی دی چه فلم مرا المدینه تا سواتی چه ولی دی رسول مبرک مدینه منوره نزدش قال رسول مبرک داده و شریف دا آئبون میز رجور کرین کی کنا رجوع کرین کی کنا یدا منا چې د سفر نه د کلی په طرف یدا منا چې د خدای په طرف تائبونا ته به افتین کی خدای په تائبونا عبادت کوین کی خدای بک تعالی ربنا حامدون تیرا رب الحمد لله کوین کی میر باب الاستلقاء دا باب دا په بیان د سپین استحسم دستل شي کنه چې سره سپین استحسم لیکنه او بیا مثلا د افشه څه لیکنه د افشه یو په بل باندې کښې بیا یو کزې د افشه دا څه ځل لیکنه چې دا نه پرېټ کې دا څه کښې دی وینه دا بیا راوودي ځکه چې دا مالیا په پرداش کنه چې د افشه دا سره وړه وکنه سره یې بیا په پرداش او یو داسی مثلا چې د پښې داسې تېرې کړي وي دا داسې وړاوې که نه دا بیا لږ کې سړی به پردې کېږي دا بیا نه دی ټیک که نه باب الاستلقاء و وضع الرجل على الاخرى وجدل دی یوې پښې په بله پښه باندې وابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه وعنهم انه ذا تريس عبد الله بن زيد